او بیا په آیات یې وشتم کې تشجیع علی التبلیغ داعی او مبلغ په باندې مضبوطی چې په میدان د دعوت کې تیاری غما رستو کې غما او بیا په آیات درشتم کې حال د يهوديانو په ذکر کېږي او پنځشتم آیات کې بیا تخویف نه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فدي آيات مباركة كيوس د دعوت طریقه خي چې مليانو عوام له اول د الله د توحید دعوت ورکا نو که چرته دا دعوت قبول کو نه لارو منا هغه نورست بیا ورله لوی مسائل بیانو د سرو گزارونه او شول په وینو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس پیسته نو یې فرمایل اشتد غضب الله علی من قتله نبی واشتد غضب الله علی من دم وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سخت غصه او سخت عذاب دی په هغه چا باندې